پروپرائیټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 او ویني با ته خلق لرا یدخلون او ویني ته خلق لرا چې داخليږي په دین کې ډاله ډاله دین د الله تعالی کې ډاله ډاله فسبح پس پاکی بیانوا پستاینه د خپل پروردگار واستغفر او بخنه غواړه د دنا بشک د الله تعالی توبه قبل ان کړي توبه قبل ان کړي عبد الله ابن عباس وړو کې ماشومو کله چې حضرت عمر په زمانہ کې شورا وا نو هغه پکې عبد الله ابن عباس اغسته وو او د دې وجنه غستو چې ما یرو په قران باندې اگر چې وړو کې الله اکبر بعضی خلکو اعتراض وکړ وی ګور دا وړو کې ماشوم دې زمون کوم ځامن شته غیب راضی کنه دلته کې بناستی هغه امتحان په تور باندې چودري کا تاسو تزوخم چې د ما ولې اغستره د دې صورت تاسو وکړه او د دې صورت تاسو چوکا هغه ټول چا سره وی چا سوي درې سم مطلب دی عبد الله ابن عباس ته وی هو آیا عبد الله ابن عباس وی ذالکا اجل رسول الله صلی الله علیه وسلم دینه نیټه د مرګ د نبی علی السلام مراد ده وی څنګه وی دی کې د نبی علی السلام مقصد دا او درالې غلو د بیاست چې خلک دین د الله کې ډلې ډلې داخل شي او بل وتعالى په استغفار باندې حکم کوي معلومیږي دا چې وخت در مرګ درانځ دې شوه دی او بس د مرګ تیارې کوا هغه مار ته نوې چې د په قران پويږي عبد الله ابن عباس دا روایت امام بخاری غنو زاینو کرا نقل کړي هغه دا وای دا نیټه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ده اوس آل الحلوا والخانه کرال المرګ د پیغمبر نه مني وای اخو انی پانی دی انی پانی دی سره ټول قران نه منکر او د ټول حدیث نه منکر او یره مرګ خو راغله دی خو انی پانی انی پانی وایا انی پانی خدای دې جوړ کړه دی وایا د پیغمبر مقام دې پیژندل نه دی او دې کې دا ذکر کوي چې کله دې غلبه دې الله رااله امداد نو ګوره دشمن باندې تباشي او لکه ابو لهب ته وګوره تبت یدا ابي هلاک دي شي دواړه جمله دوایه ده تبا دي شي برباد دي شي دواړه لاس دا بلهب وتبا او تباشو اخبار دې تباشو چې د پیغمبر مخالفت وکړه تبت یدا ابي لهب وتب او دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حکم راغی انذر عشیرتک الاقربین نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قام قبیله را جمع کړه او دعوت شروع کو توحید نو ابو لهب ګټه را واغستا وی تبن لک سائر اليوم الہذا جماعتنا تامن دې لپاره جمع کړو هلاک شي نو هغه ټیم الله رب العزت دایته نبی را لګلو الله اکبر تبت یدا ابي لهب وتب هلاک دي شي دواړه لاس د ابي لهب وتب او تباشو ابو لهب ذکر کوي یو خدا چې بازي وای وای دې خستړر زیاتو او بل دا چې د خپل نوم عبد العزاو اصل وجدار چې د شرک اغنوم الله هغه ذکر کین په قران کریم کې عبد العزا هغه نوم ول الله نه ذکر کای ما اغنا فائدہ ورنکړه دتا ماله مال دد و ما کسب او چې د کسب کړو سې کسب کړو هغه مال هغه بچی هغه اس هغه ولا فائدہ ورنکړه یا هغه چې کله پیغمبر پاک پیدا شو د وینځه آزاد کړو تا کې دوره غیرت نشته چې ځان لا کارو کې خزه کور کې کینې او تر پیغمبر خلاف راغله او د پیغمبر خلاف کې یا علما کرام ذکر کوي حماله الحطب کې اشاره ده چې دی به د پیغمبر پاک خلاف اغه لرګي راړل او هغه به ازغي ابه پلارو کې خورول یا دې ته اشاره ده چې حطب نه مراد مجازي معنی چغلی به کولا د صحابه کرامو په منځ کې جنگ جګړه به کولی یا حتوم نه مراد دا چې پیغام مجازي معنی چې د پیغمبر پاک ته به بدر دی او سپک سپورې به وي فیجی دا پسړ دا کې حبل مم مسد رسیدا د پوستکو د کجورنا د پوستکو د کجورنا رسیدا پکې یا خدا دنیا کې دغه خصاصت ته اشاره کوي چې ګوره دومره خصیصه سره د مال مالدارتیا نه چې خمالدار دي او پټي دې سټ کې چولې ده او چې کم دی یاد دی هغه هلاکت ته اشاره کوي چې دا یو ورځ راتلا او پټي سټ تا چولې و د ګډ د پاسه هغه پاند کې خود او خپلام کې ناشتا هغه پاند په شالړ او دا پانسی شو یادا چې هغه آخرت عذاب ته اشاره ده دا سه پټي بوله الله جوړي کې ولته جهنم کې بوله الله سزا ور کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سوره اخلاص یو سل دولسم نه پس د سوره لهب نه او دویشتم لمبر ده نزول کې پس د سوره ناس نه او دې کې هغه مسله ذکر کړي د کمی وجه نه چې الله رب العزت ا ابو لهب تبا کړو یاره ابو لهب ولې تبا شو اخو ډیر شراب خاندان نو ولې تبا شو زکه تبا شو چې مسله توحید نه ومنلې قل هو یا او سخلق راغلی پیغمبر نه تپوس کړل وی مونږ ته دا وایا چې د رب نسب څه دی استاد الله نسب یا دا چې د رب صفات دي څه دي نو هغه جواب کې دا صورت الله راولېګو قل هو یا هو الله احد چې دا تاسو کم تپوس کوی دا الله تعالی یک یو دی یک یو دی نسب مسب نشته او صفات دا دی الله الصمد دا الله دی بے نیاز دا الله دې به حاجتا لم یلد نی دې سوق زیګولی ولم یولد او نه دې زیګل زیګول شوی د چانه پیدا نه دی نه د چا نائب دی نه سوق نائب ګرځول دی او نه د چا نائب دی ولم یکل لو نشته د الله د فارا برابر احد اس یوتن قل هو الله احد کې رد شو په دهریانو باندې رد شو په فلسفه باندې چې هغه وای حیلا او ماده هغه چې کم دنو شریک را پدې کې د الله سره دارنګ رد شو په مشرکین باندې فلبز دا حد کې دارنګ رد شو په مبتدیین باندې چې پیغمبر وینا د ځان نه ده فلبز د قول سره الله الصمد الله دې بے نیاز صمد هغه بادشاہ ته وای ابن الانباری معنا کوي هغه بادشاہ چې داغه د پاسه بل بادشاہ نوي بل سید نوي او هغه ته خلق خپل حاجات وړاندې کوي علما کرام معنا کوي هغه وی ما یسمد الیه فی الحوائج چې چاته حوائجو کې او مصیبتونو کې فریاد کول شي صمد هغه بادشاہ ته وایي لم یلد نه سوک نائب ګرځولې ده نائب نشته چې علاوه د الله نیازولې دي ولم یولد نه چا نائب ګرځولې شوی ده د چا نائب هم نه ده او دا الله سره برابرم یو تن نشته او دا حد اطلاق په ذویل عقول باندې کیږي نه پیغمبر نه ولی نه پیر نه فقیر عربت د ما قبل صورت سره ده چې مخکې مسله توحید ذکر کړه اوس داغه د حفاظت د فارا دا دو صورت وایا چې داغه حفاظت وشي الله اکبر او دا صورتونه چې کم کور کې ویل شي او دارنګې سحر او ماخام منځونو په سویل شي هغه خلک د هر قسمه پراپګانډې او داغه شرونو نه او دارنګ د جادو نه وغیرہ نه محفوظي دا درې صورتونه چې کم کور کې ویل شي خيري قل اوایا اعوذ پنا غواړه مزه فرب د شلون کې باندې الله وریاز اوشلې باران تراو باسي دارنګ زمکه اوشلې دانه تراو باسي دانه اوشلې تیغ تراو باسي پیدار شي راوزی دارنګ تیار چې خورشي ډاکوان راشي تیار چې خورشي نو دغه ټیم کې شیطانان وغیرہ حدیث کې راځي غام را کوزيږي نو دا ډېر د خطرې وخت دی د اغه نه پنا واړم وایا ومن شر غاسق نو د شر د تیارې نار کله چې خورشي ومن شر النفاسات او د شر د پوکو اون کنا فل عقد په غټو کې غټو کې پوکي وای دا د زمانه د جاهلیت د ظلمونو یو ظلم او غلط نظریاتو نه نظریه وا چې غیبا غټو کې دا پوکیلا اوس چې خلک دا غټي ور کوي تارونو لا دا ټول د سحر اقسام دی غټي به ور کړی او هغه به ماشومان ته ځوان کړي چا کونجه کې ځوان کړي او چا په دا غیر شرعي یا هامان یا فرعون دا سيزونه لیکلي او غیر ځوان کړي دا باغې کول غټي به ور کولې پوکي اول پاره کې جادو او کوړې منتره به کولې او نفاسات ذکر کوي صيغه د مؤنث ځکه دا اکثر په خزو کې دا ډیر زیاتی دا کوډه منتره دا خزو کې دا مصیبت ډیر زیاتی او الکه چته په سب بیماری شوې په مونږ چا سکړی دي در باندې چا سن لیکل الله در باندې راوست لک صبر وکا یا ومن شر النفاسات د شر دا پکو او ان کو نافل عقد په مجالسو کې چې مجالسو کې ناشته او پراپګاندا کوي یا الله دا چې وګوره وې ګوره دا نه مني دا نه مني ا دا نه مني دا نه مني را به شي ګور تاسو سره به ورځ درس کېم ناشتي کې باندې بیا وای ګوره کنه مونږ نه وي د ګوره دا سلوي دا سلوي دا نه مني دا نه مني دا د هغه مجالسو کې د خلکو ذهن خرابولو د پاره د دینه پناه غواړو ومن شر حاسد نو د شر دا حسد کون کی نه ذا حسد ار کله چې اظهار د حسدو کې حسد ډیر ناکاره شي دا انسان پار سبان دی بیا وباروي او پدې کې هم آغا صفات ذکر کړي درب چې هغه سره فنا او ختشي او د مسلې د توحید حفاظت کی قل وایا پنا غواړم زه پر رب د خلکو باندې رب تربیت کوونکی د خلکو باندې د خلکو تربیت کوي معشومی نو تربیت ته محتاجی مالک الناس بادشاہ د خلکو چې ځواني نو بیا خبره بغیږي نه کزه سیم الله وی لګ آرام کوا ستا د پاسه یو لوی بادشاہ دی مالک الناس بادشاہ د خلکو او ګورالته مالک یوم الدین دلته وی مالک الناس دا مرات النذیر الہ الناس حاجت روا د خلکو چې بوډا شي نو بیا الله حاجت روا دی او الله تدا ټیم کې محتاج دی یو وسوسو چې وسوسه اچي په صدور الناس په سینو د خلکو کې من الجنه و الناس د پیریانو نه یو کده انسانان نه دا نه چې شیطان غره صرف په پیریانو کې نه دا په انسانانو کې می دا ورازي او دا ذکر کوي الله رب العزت سوره انعام کې ذکر کړو یو سل دولسم کې سوره توبه کې 34 کې ذکر کړو یا ایو الذین آمنو ان کثیرا من الاحبار والرهبان دا شیطانان مولیان او پیران باطل پرستا دادی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله الحمدلله صفاتنا د خدای توپ ټول د خاص د الله د پاره دي چې رب دې د مخلوقاتو الرحمن عام مهربان او خاص مهربان دی واقدار دی درځ د قیامت خاص تا بندگی کو مونږه د بل چانه او خاص تا نه امداد غواړو د بل چانه نه کلک کی الله مونږه په لارا برابر د قران باندې یا الله دا چې کوم قران مونږه وې پدې مونږه کلک کی او یا الله اهدنا کلک کی منګه په لارا د سنت باندې په سنت د پیغمبر او کلک کی الله منګه په مسله د توحید لار دا کسانو چې تا انعام کړي پای باندې چې انبیا صدیقین او شهدا صالحین دي غیر المغضوب علیهم نه لار دا کسانو چې غضب کړي شوی دی پای باندې او نه لار د گمراهانو یا الله د دې لار نه موساته الله رب العزت ته دا ختم په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي ما تاسو واخ واغست مفتی صاحب دراغلی دی غیب ان شاء الله الرحمن بیان کوي خو غور سره کې نه او چې کوم موږ سوې الله رب العزت دا د ټول عالم او د انسانیت د پاره د هدایت او د خیر ذریعہ وګرځي کم خلق چې دې ځای ته او د درس ته په نیمه باندې کتلیو الله دې دا غي کورونه منور وګرځي او کم خلک چې اوس راغلي دي او هغه شرکت کړي دي یا مخ کې نراتل لټولو دی الله د خیر ذریعہ وګرځي او الله رب العزت ته همیشه همیشه موږ نه د قران او د سنت خدمت واخلي او الله دې موږ د دې لپاره قبول او منزور وګرځي مفتی صاحب راضي غیب بیان کوي الله زما عزتمندو په دې ځای کې د قران کریم د دوره تفسیر دا ولنا تر اخر پوری په دې رمضان مبارک کې دوره تفسیر شو او رمضان میاش خصوصا نزول د قران شیو او بیا پر رمضان مبارک کې خصوصا اهتمام کېده نو قران کریم د دور د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دور به کول بیا زمون مشایخ رحمهم الله هغه مونږ ته دا طریقه کې خود چې کال کوم درسونه د قرانو کوي او خصوصا رمضان مبارک کې د قران درسونه وشي نو چې کوم مقصد د پر الله قران را لګلو او مقصد د دنیا انسانانو ته حاصل شي قران الله هدایت د پر را لګلې خدا هدایت د قران او ریدو سروم کې دي شي د قران لیدو سروم کې دي شي او د قران لوی ذریعہ د هدایت هغه فهم او تفاهم باندې وی تعلیم او تعلم باندې دا چې ممکن نه ده دوای شته دی ډاکټر دوای ورکي او سړی استعمالوي نه خوري نه زه ته به هدایت د شفا به د کوم ځای نه میلاو شي د دې وجنه زمونږ د شیوخو دا طریقه رمضان مبارک کې د قران د درسونو اهتمام زمنګ ملګرو الحمدلله د خپل د شيوخ خبره منلې ده ځای په ځای د الله رب العزت د کتاب درسونه کوي نو په دې سلسله کې مولانا توصیف احمد صاحب دې ځای کې ملګرو د مشورې سره موزون ګڼل شو او الله هغه له توفیق ورکړه قران اختتام ته ورسول او زنانه هم رالی سر نارینه هم راغلل هغې د قرآن نه د فایدې نه استفاده وکړو الله رب العزت د چا چې د قرآن خدمت کې حصه اخیستې ده په اوریدو کې ځای ورکولو کې په ناست کې تعاون کې الله رب العزت دا غي کورونو خیر او برکت نه ډکی او دا یقیني خبره ده چې د قران کریم په کوم شپه کې نزول شوی دی هغه شپه ډیر برکتی شوی ده لکه د ليله القدر شپه ده د قران نازل شوی دی هغه شپه دومره عزت مند شوی ده چې د دریو اتیاو کالو د عبادت نه هغه یوې شپې عبادت بهتر ګرځېدلی دی دومره الله په هغه شپه کې الله خیر او برکت اچولی یو خوشبویي په بوتل کې بند وي ډکنۍ لګېدلې وي او پلاره بوتلی شي هغه خوشبوئی په وجه باندې لار معطر ګرځي نه خوشبوئی چې چا خپل بدن باندې ولګول دا غن مسونه خوشبوئی دي هغه شپه چې دا دومره برکتی شوی دا چې نفس د قران په نزول په غشپه کې هغه شپې الله دومره عزت ورکړي چې دا الله ته نږدې کېدل په غشپه کې دومره نږدې ده دومره لوی مرتبه ده چې د درې اتیا کال عبادت نه هغه یوې شپې عبادت بهتر ګرځېدلی نو دا یقینا هغه جبه باندې چې قرآن ویل کېږي هغه جبه به څومره عزتمند یو برکتي به هغه غوګونه باندې چې قران اورېدې شي هغه غوګونه به څومره برکتی وي او چې په کوم ځای کې لوستې شي په کوم کور کې لوستې شي هغه کور به څومره عزتمن او برکتی وشي دا خو نصر ثابت دی چې هغه هر څه الله پکې خیر او برکت اچي موږ دعا کوو چې الله رب العزت هغه افراد هغه ځایونه هغه تعاون کونینده ټول الله کامل او خیر برکت نصیب کی چا چې د الله رب العزت د کتاب هر قسم خدمت چې کړي په اوریدو کې په ناسته کې په هر قسم تعاون چې کړي او د نبی علیہ الصلات والسلام بیبیانو وحی اوریده نو چې کوم کور کې قران لوستې شي په کوم کور کې قران درس او تدریس کیږي اوریدون کی وی ناغې د پاره سسونو نه اجتناب کول ډیر لازمی وي یضاعف لها العذاب ضعفین دو چن بور کړی شي هغه لره عذاب دو چن وکان ذالک علی الله یسیرا او دزا په الله باندې آسان مطلب اوس دا شو چې بیبیانو د پیغمبر ته رب العزت فرمای تاسو د خپل د علم قدر نکړه د پوی قدر نکړه بیت النبی قدر نکړه عذاب مضاف کیږي دې وجنه خیال د دې ساتنه پکار وی کوم خلکو چې قران سره ځان تړلې قران لاس کې اچولې قران درس او تدریس کوي قران اوریدل کوي قران تعلیم او تعلم کوي نو که د قران کریم د کوم علم چې انسان ته ملاو شي پاغه عمل ونشي نه البته سزا غره مضاعف کی سزا د چن کیږي عام خلق ته یو سزا هغه ته ډبل سزا ملاويږي نو قران والو ته د دې ډېر اهتمام پکاري بفاحشة مبینه ته هر قسم بد اخلاقی د دې لوی باعث دای چې قران والو نه غلطي وشي نو بیا د نسبت قران ته کیږي هغه فلانی ترجمه وکړو فلانی دا وکړو بیا ور سره دا کوي انا نسبت قران ته کیږي نه دی وجنه قرآن والا د پاره ډیر محتاط ژوند تیرول پکاري دیو جن رب العزت د نبی اسلام بی بیانو ته ویا نساء نبی من یاتی من کن بفاحشه مبینه یضاعف للعذاب ضعفین نو کوم خواتینو ته الله د لوی مرتبه نصیب کړو د قران تعلیم او تعلم ذدی وجنا امام ابو بکر جساس رحمت الله علیه فرمای دا خاصه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بیبیانو نه دی هر عالم چې خپل علم په مقتضا باندې عمل کوي نو داغه پر اجر الله پاک مضاعف کوي دوچن کوي او یو عالم د خپل علم د تقاضا باندې عمل نوي نو داغه اجر د سزا ور سره مضاعف کیږي سزا مضاعف دی او اجر هم مضاعف دی لکه رسول الله صلی دا خصوصیت د ازواجو نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خط لیکلو کسرا ته ناغی کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیکلو چې کتا ایمان راړو د پیغمبر تابعداري وکړو تا ته اجر مضاعف ملاويږي اهل کتاب کې کوم خلق ایمان راړو هغه پر اجر مضاعف ملاويږي داسې یو غلام چې د خپل د مالک حق ادا کوي ضعف ملاویږي نو قران والو د د د ارا د فحشاو د نارواو د بد اخلاقی مزاره وکړو نو سزا مضاعفه ده او قران والو د عمل په خپل علم باندې وکړو الته اجر هم مضاعف دی یا نساء النبی لستن کعد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول بیا الله فرمای او بی بیانو د پیغمبر استاسو حیثیت ګورو د نورو زنانو په شانته نه دی استاسو په کورون کې وحی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازلی او تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور اوسیدونکو افراد یې نه دا خیال مو کوی چې زمونږ زمونږ حیثیت د عام زنانو په شانته دی عام زنانه چې سکه نه غمنګ به مغه سي کوی تاسو یو ممتاز حیثیت الله ور کړی تاسو په کول کې په جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی نازل شوی دی تاسو حیثیت ممتاز دی د نور بی بیانو نه نور زنانو نه دغه سي د قران والا حیثیت چې دی یقینا د نور زنانو نه ممتاز عام خلق زنانه وادونه غم خاده وي غم خاده کې چې هغه کوم کارونه کوي نو قران والو لپاره هغه څه نه دی کول پکار د قران والا خپل حیثیت ممتاز کول غواړي د نور نه او دا سبب به ګرځي د اصلاح د عمل او که قران والو هم هغه څه غم خادي شروع کړه لکه څنګه چې عام زنانه غم خادي کوي قران والو هم هغه څه بازارونو کې ګرځیدل شروع کړه لکه څنګه چې عام بازارونو کې نور خځې ګرځي بیا د دې هغه امتیازي امتیازي حیثیت ختم شو نو ځکه الله فرمای او به بیان د پیغمبر لستن کا حادم من النساء د نور خو په شان خو تاسو نه یې لیکن دا خبره مشروط کوي په شرط سره ان تقیتن کتاس کې تقوا وی نو بیا استاس حیثیت د نور خو په شان نه ها که استاس کې تقوا نه پرېزګاری نه وي بچاو نه وي نو بیا ستاسو حیثیت د نورو ښځو په شان برابر شو نو قرآن والا لپاره خپل امتیازي حیثیت ساتل پکار وي لکه زمیندار خپل حیثیت وي د دفتر د نوکر خپل حیثیت وي د وزیر خپل حیثیت وي د عالم خپل جامه خپل حیثیت وي دغه سي د قران از د کون کې خپل یو حیثیت او مرتبه وي نه خپل هغه امتیاز ختمون لغواړي منګ لا چې قران الله کوم د اوامر او نواهی کړی هغه اوامر او تابعداري هغه نواهی نه اجتناب دا سه جون تیرول پکار دن ذکر الله فرمای یا نساء النبی لستن کا حج من النساء ان تقیتن کتا سو کې تقوا وی اوس هغه پنځه هدایت الله ذکر کوي زنانو د پاره فلا تخزان بالقول دا شن دا شنرمی په خبره کې نه په کار زنانه وتا دا سي لب لهجه کې نرمی نه په کار چې کوم لب لهجه په وجه باندې دا غ سړی په زړه کې چې بیمار وي هغه د بیماری د زیات کېدو خطر ای نو فلا تخزعن بالقول فیت مع الذی فی قلبی مرض دارنګي یو قول دام کوي فلا تخزعن بالقول رسول الله صلی الله علیه وسلم د د زید د هغه معامله چې وشوه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نکاح شو زینب سره ولی ځان له خبرې جوړولې نه نه نه نه دین په مسله کې انتهای سختی پکار ده ازدانه چې د نرمۍ په وجه باندې زنانه بم راتلی جمع مازه د پارا لکه څنګه چې نارینه راتللو زنانو د پاروم اجازه و چې د امام نه غلطي وشي نو فتح ورکی لقمه ورکی او د نارینه د پاروم اجازه و چې امام نه غلطي وشي نو فتح او لقمه ورکی لیکن نارینه د پارا فتح لقمه بالقول سبحان الله امام نه غلطي وشي او زنانو د پاره د یو لاس ګوتی رواخلی د بل لاس په شابن گزار ورکولو انما التصفیق للنساء یعنی دا د خلی دا گفتارم بے ځای نه د پکاره د خلی دا وینام بے ځای نه د پکاره اشاره باندې کار پکار دی نو د زنانو هغه د ټلیفون باندې یا بل څه ضرورت باندې جواب جایز دی خبره جایز ده په پردین اپلا یو سړی راشي سغواړي هغه ورکول جایز دی کور کې څوک شته نشته ټلیفون وغیره باندې جواب جایز دی لیکن هغه جواب کې وګدوالي نرموالي په خبره کې نزاکت او لطافت دا سوزنې نه پکاره د ناکار سړي په زړه کې مفسد خیالات وغیره پیدا کیږي نو په دې پنځو هدایت کې اولنې هدایت فلا تخزعن بالقول مسله کې نرمي نه ده پکار دارنګ لچک نه ده پکار لطافت په قول کې نه ده پکار فیت مع الذی فی قلبی مرض وقلنا قولا معروفا یو دویم هدایت وقرنا فی بیوتکن اوسیږي په خپل کورونو کې او دا د امر صيغه ده وقرنا فی بیوتکن د قران کریم دا قاعده ده چې رب العزت یو شی ختمي نو دا غي ذرای ختم کی دیو جنزوم فقام قاعده ذکر کوي صد ذرایع رست یو شی واقع کیږي نو دا غي هغه ذرای ختمول ښه خبره ده هغه ذرای چې ختمي نه نو هغه ذرای به مکروه شي ناروا بشي لکه یو سړی یو سړی څنګه انګور دي خو هغه ته دا پته نشته چې انګور په چا خرڅوم هغه څه جوړي شراب جوړي که بل څه جوړي نه ده معلومه نو دله انګور خرڅول جایز دی لیکن یو سړی انګور اخلي دې لپاره چې هغه شراب جوړي تا د پته ده نو په ده باندې انګور خرڅول مکروه تحریمي دی دا ولی چې تا انګور خرڅ کړو تا د پته ده چې دې هغه نه شراب جوړي نو هغه سړی باندې هغه انګور خرڅولم ناروا دی هغه خرڅون کوم ګناګاریږي ازمکه خرڅول جایز دی ازمکه کرایه جایز ده لیکن تا پته ده چې په دې ازمکه په دې کور کې یو سړی جواری کوي یو سړی په دې کور کې بنګ جوړي سود سودی کاروبار کوي ناغزای کرایه غستلو مکروه تحریمی دی دا سد ذرای دی ته وای لکه څنګه چې د بانک هغه ځمکه هغه تا ته پته ای چې دغه د سود کاروبار کیږي ناغه ځای ورکول د کرای باندې مکروه تحریمی دی تا زنګ معلومات و چې دلته دا کاروبار کیږي مکروه کیږي صد الذرائع دې ته وایي دی وجنا لو دنیا کې فساد چې واقع کیږي ناغه به حجابې باندې واقع کیږي چې حجاب نه نو قران کریم د صد ذرائع په بنیاد باندې مسر د حجاب الله را لګلې یو ستر د عورت وی او بل حجاب وی ستر د عورت دا د د انسان د خپل د فطرت تقاضا ده لکه آدم علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې ستر د عورت راغلی د زنانه ځان له خپل عورت پټي سړی خپل عورت پټي دا د انسان یو فطرت دی بلکې د رب العزت د پیدایش د دې مخلوق چې کړي ناغه د عورت غلیظه پټولو لپاره مستقل طریقې وضع کړي حیات د انسان حیات د نور سوزونو سره وګوري هغه کې پرده ده نو دا ستر د عورت یو فطرتي شی دی چې یو انسان چې وي دا فطرت دا تقاضا کوي چې عورت پټول او بل مسله د حجاب ده نه حجاب چې ده روست رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پنځم کال د هجرت باندې د حجاب مسله نازل شوې ده حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مسله کې ډېر زیات محرکو بخاری کې راځي وافقنی ربی فی ثلاثه الله آیتون راولیګو وته من مقام ابراهیم مصلا او ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی استاکور کې البر والفاجر هر قسم خلق زی او راضی نو که حجاب شي نو ډیر بهتره و رب العزت حجاب مسله راولیګو نو دا حجاب مسله چې دا د صد ذرایع د پر د صد تر د عورت ځان له مسله ده هغه د فطرت تقاضا ده او د انساني د سوچ د سمج تقاضا ده او د حجاب مسله دې لپاره الله راولېږو چې د فحشا او څومره چې تدارک کیږي نو دا غي د پر صد د زرايد پر الله حجاب مسر راولېګو او هغه متنوع یو حجاب وی په د حجاب فی البیوت دا شو که خپل کورونه کې د زنانه اوسېږي بلا ضرورت کورون نه دی بهر نه را بهر نه را خارج کی نه دی راوځي او دویمه چې د د ستر بل برقا په صادر باندې په چیل باندې په برقه باندې خپل عورت د حجاب کول ادا دویمه مرتبه شو بیا درېمه مرتبه د حجاب مسله ده نو دا اول وقرنا فی بیوتکن اوسیږئ په خپل کورونو کې بے ځای ګرځیدل مکوئ بلا ضرورت ګرځیدل نه پکار دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه پاک زمانہ وا زنانه هم راتلی مزبه کول جماعت ته نارینه بم راتل المز به کول خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو د زنانو دا اولنې صف ناکار صف دی زنانو دا روسته صف چې دا بهتر صف دی او د نارینه اول صف بهتر د روسته خانه دی ځکه د نارینه او روسته صف شي نو زنانه او اولنې صف شي نو انخلاط راځي یو ځای والی راځي نو د نارینه او د روسته صف خانه دی او د زنانه او د اولنې صف خانه دی او روسته صف د زنانو بهتر دی یعنی څومره چې تمایز وي جداوالی وي اختلاط نه وي هغه ډېره بهتره ده او بیا هم نبی علیه السلام فرمایلو چې کورونو کې موز چې د جماعت نه بهتر دی کورونه کې موږ د جماعت نه بهتر چې تمویز راشي اختلاط ختم شي ها ضرورت په وخت کې تلل هغه ته مستثنا کړه وقرنا فی بیوتکنا اوسی گئی په خپل کورونه کې نو قران والو پر پدی هدایت باندې عمل پکار چې بلا ضرورت وتیدل د کورونو نه پکار زنانه لوی حجاب ستر بالبیوت په خپل کورونو کې اوسېدل ها ضرورت راغله د غم خاله ضرورت راغله دوايي ضرورت راغله دغه څه د مزدوري ضرورت راغله بیا وتیدل جایز په خپل حجاب کې په خپل پرده کې وقرنا فی بیوتکن او سیګی په خپل کورونو کې دوا دریم هدایت ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى دا دریم هدایت تبرج وای ظهور ته بیزای ظهور مکوی بیزای وتیدل مکوی ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولا تبرج مکوی تبرج د جهالت پخانی پخا د د نزول د حجاب نه مخکې د زنانو کوم تبرج کولو څنګه جامه اچول څنګه ګرځیدل کول څنګه بے پردګي کول هغه سم کوي اشاره دې تشوا یو بل د یو بل چې د جاهلیت الاولا کې او تبرش یو رست تبرش را روان دي نو غالبا زمونږ د زمانه کې دا خبره ده دو قسمه یو د جهالت الاولا کې تبرج کول زنانه هغه نو منه ده او اوس دا روسته یو تبرج مو را روانه ده هغه مغربي تهذیب دی اوس دا مغربي تهذیب هغه تبرج ثانیه د قران والو لپاره پکار دی چې خپل تبرج نه د زمانه جاهلیت سره ملاو کی نه خپل تبرج ظهور چې د زمانه ثانیه سره مغربي تمدن سره انتهای ناکاره تمدن ده خلک ډیر خوشحالي کی پښوی یره دا ډیر لوی ده انسانیت قدر پکې دی ډېر لوی د انسانیت قدر پکې دی دروغ نه وای مغربي نو د هغې پلار د سره نه معلوم پوه شوې د هغې پلار د سره نه معلومه مغربي تمدن دا دی الله دې موږ وساتي او او دا فخر دا خلک ګڼي د دې وجه نه د عرب حالت ته وګورئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او اثر چې ځال کیږي د دې کفارو انخلاط په وجه باندې او دا مسله اتفاقی ده کوم یو شی فرض کیږي نو دا غي شی حصول هم فرض کیږي علم هم فرض کیږي واقم نفسه مز په نارینه باندې فرض ده مز په زنانه باندې فرض ده نو مز د لپاره فرایض سي مز کې دننه او مز نه بار فرایض سي دي هغه ته شرایط ویل کیږي او ارکان ویل کیږي موږ کې واجبات څه دي چې کوم واجب پاتې شي چې د سید ساو باندې داغه جبیره کیږي موږ کې سنن څه دي موږ کې مستحبات څه دي او موږ کې مکروهات څه دي او موږ کې مفسدات څه دي چې موږ پیورانیږي او موږ کې حرامونه څه دي چې موږ په حرام موږ کې هغه شی حرام دی نو هر یو شی چې فرض شي نو دا غشي ازده کړم ګوره فرض کیږي نو معلومه ده شو چې واقم نسلا زنانو باندې مز فرض ده نو مز علم فرض ده نو مز علم دا چې مز کې واجبات معلومول فرایض معلومول ارکان معلومول مکروهات معلومول حرام معلومول مفسدات معلومول او دا بغیر د علم نه کیږي دا د بغیر د پوهې نه کیږي دې لپاره زنانو لپاره ودا تبلیغ ملګری وای سلیرش غنټې ژوند بسنګ تیریږي هغه سه هغه د علم عزت کول فرض دی نو سلیرش غنټو کې پنځه مزونه دي نو چې پنځه مزه په نارینه باندې فرض دی نه زنانه باندې فرض دی د دې پنځو مزونه علم هم فرض دي کنه نو د پنځو مزونه علم فرض په نارینه او باندې مشته او په زنانه او باندې مشته نو د کوم یعنی یا یو زنانه زکات ورکړي نو د زکات چې د په واجب شي نو د زکات څنګه واجب کیږي زکات شرایط څه دي فرایض څه دي د دې زکړم په زنانه باندې فرض وي یو زنانه باندې حج فرض شوی یا نارینه باندې حج فرض شوی نو حج فرایض واجبات زکولم دا فرض کیږي نو واقمنا الصلاه زنانو له پکار دی چې د مز اقامت وکي صحیح مز اقامت صلاه اقامت صلاه دا معنی وي چې د مز تیارې کولو اقامت صلاه دا معنی وي چې د مز د ترویج کول په خپل مز کول خپل بچو ته د مز چل خودل او په مز باندې درول نو چې په خپل مز نه ورزي نه بچو ته بس مسخی او اقامت صلات مطلب دای د مز عام کول په مز د خلکو کې اقامت دام وی مز کې تعدیل کول خپ قلار باندې مز کول رسول الله صلی الله علیه وسلم خو کې سړی مز کړو حدیث سے مسیح صلات راضی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا کې مزو کړو نبی علیہ السلام یې صلی فین لکلم تو صل مزو کې سام مز نه دشوي درې ځله مز په نبی علیہ السلام دوباره پیو کړو بیا غوی چې نور مال چل ناراضي نبی علیہ السلام قیام قوما رکوع سجده پاغي کې اذکار پاغه کې اختراعات طریقې تفصیلی نه بیان کړو نو واقم نصلا واتی نزکا زنانه ول پکاري چې زکات ادا کی چې کوم دې څنګه کالی دي نصاب ته رسیدلی دي نو داغه زکات ادا کی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه مور او لور راغلی او نبی علیه الصلاۃ والسلام دی لاس کې څه بنګړي دي او غاړې کې څه لاکټ دی وی زکات ادا کوي وی نه بیا د اور لاکټ به جوړیږي نو چې کومه نصاب ته رسېدلي کالي وي نو هغې کې کالي وي که دغسې خښته وي نو زکات ادا کول یې پکار وي او چې دا وشي نتیجه څه په دې پنځو هدایت باندې عمل وشي انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت کور الله صفا کوي کور کې طهارت پیدا کیږي کور خسته کیږي من آیات الله والحکمه یعنی د آیاتونو د الله د سنتو د نبی صلی الله علیه وسلم نه نو معلومیږي دا چې په کورونو کې د زنانو درسونه دا منصوص سره ثابت شي من آیات الله والحکمه واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه په کورونو کې د قران او د سنت مذاکره پکار دي ایو مسله بل معلومه شوه چې دین رسول تبلیغ ترویج دا اهم په فرایض کې دی نارینه او کوم دین ذکر نو دا داغي فرایض د دین بل ته ورسي زنانه او ذکر نو داغي فرایض د دین بل ته ورسي قران ذکر بل ته بخي نارینه او قران زده کړو هغه بل ته بخی واذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه د الله آیتونو لوستل او سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستل دی وجنا صحابه په تبلیغ کې انتهایی اهتمام کول انتهایی اهتمام یو مسله معلومه وا معاذ رضی الله تعالی عنہ ته خو هغه مسله بیانول نه ازدانه چې خلک سستای کې واقع نشي نه چې کله معاذ رضی الله عنه وفات کېده نو هغه مسله پرې نو خو بیان وکړ ازدانه چې ګناګان تعصما ازدانه چې ګنا سره دنیا نه لاړ نشم نو چې کومه مسله سړی ته زدای کناری نه وز دکړې غزنانه وز دکړې داغه تبلیغ داغه ترویج داغه رسول بلته یا ایو الذین آمنو دیونی قرآن کې وګورئ چرته د زنانو نوم نه دراغلی امرات فرعون امرات لوط امرات نوح دا کور والا زنانه د نوح علیہ السلام زنانه د لوط علیہ السلام زنانه د فرعون نوم یې نه ذکر کړی قرآن یعنی په دې نوم کې تستر دی پړده ده د پردې لحاظ ډیرو دی ونه قران کریم کې یا ای الذین آمنو سره احکام ذکر کوي هغه احکام د نارینه او زنانه ټول پکې راځي خو زنانه خپه وي پرې باندې زمنګ څنګه چرته نه راغله په قران کې نو د زنانه او د دلجوی لپاره رب العزت حکمت دا چې د زنانو څومره چې په پرده کې نه بهتري ده دیو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د زنانو مز د جماعت په نسبت باندې په کور کې بهتر دی کور کې بار سین په نسبت باندې دن په دن استانه کې مز کې نه داغه ثواب ډیر دی دن استانه نه بار غول کې ثواب کم دی هغه نه بار ثواب کم دی نو تستر د زنانو راغلی دی وجنا دا اختلاط کوم اوس و دا اوګه په اوګه کار کو کنه اوګه په اوګه لګیاو د د ګاډي وای سالور ټیر دی دو ټیر زنانه دی او دو ټیر سړی دی دا د مغربي تهذیب دی دن اجتناب په خصوصا خلک چې قران صلی الله او بس کړی نو قران هدایت باندې عمل پکار دی ازدانه چې مون قران ویلی او زمون کارونه خو هغه د مغربیان وي نو دا بهتره خبره نه ده عذاب به مضاعف کی او کوم قران باندې عمل وکړو الله موږ له اجر مضاعف کی نو د دلجوی د پاره رب العزت فرمای ان المسلمین والمسلمات هغه تابعدار سړی تابعدار زنانه چې هغه خپل خپل بدن خپل مال ټول الله تعالی کړی والصابرین والصابرات صبر کون کې سړی او صبر کون کې زنانا قران کریم کې سلونی مشل ز رب العزت د صبر ذکر کوي او صبر دو قسمه یو اختیاری صبر وي لکه پښمنای کړه تر ما خام پر روزه ده دا اختیاری صبر دی دا الله حکم دی خوراک اسکاک بنه کوي همون ټول صبر کړي اختیاری صبر دی دا صبر اختیار یخه یخنی ده او په هغه یخه یخنۍ کې سړی را پاڅي او دس کوي او موز کوي دا اختیاري صبر دی دارنګې د ورځې روژه ده شپې تراویح دي قیام دی خصوصا په دې شپو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر حصہ د شپې نبی له صلوات و سلام په ویخ تیرول په عبادت باندې د شد المیزر نبی له سلام لا به وتاړه ای قزال او خپل بچی به ویخ ساته نو دا صبر اختیاري دی خوب راځي او خوب لري کول او ویخ باندې وسیدل د الله عبادت کول صبر اختیاري او څه صبر غیر اختیاري وي د الله طرف بیماری راشي پلاری مړ شي زوی مړ شي خاوند مړ شي خزه مړ شو روري مړ شو دا صبر غیر اختیاري ده هغه شی راشي چې زمونږ په وس کې نه دی نه پاغه باندې صبر نو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس د بچي د ساقبز کې هغه ملک په برزي الله تاسو کې چې داغه د خلی نه تاسو وریده نو ما ولا دا جنت کې دا لوی بنگله ورکړه د صبر کول کې دا فائدہ شو او چې صبر نه کوي جزا فزا شروع کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لایس منا ابو سفیان ثوری رحمت الله علیه خو لایس منا دا زما په طریقو کې نه زما په مت کې د سره نشته لایس منا زما په طریقه نه زما په مت کې د سره نه دی هغه څوک من شق الجیوب خپل گریوان شو کوي ویر کوي خدا ګور الصبر عند اول صدمه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا استریده یو زنانه جړای کول زی مړو په جندن چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ګور صبر وکړه ویته څه خبرې کوم تکلیف ما تر غلې څه خبرې چا وته وی دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل عذر پیش کړ زجی پوښوینم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صبر عند صدمه الاولى اولنې مصیبت کې ګوره صبري نو دا نه چې درې ورځې پرې جړا او چغې سوري جوړ کې بیا ما صبر کړی بیا د صبر فایده نشته بیا ټول عمر ته جاړي نه الصبر عند صدمه الاولى اول وخت کې صبر اول وخت کې غفلت نه کول سړي ته ثواب ملاويږي والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات کامل خشوع په مز کې کامل خشوع په ارکانو کې دارنګه کامل خشوع عاجزی وي والمتصدقین والمتصدقات صدقات کون کی سړی او صدقات کون کی زنانه والصائمین والصائمات روزه نیون کی نارینه او زنانه